د دغه د کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کال مخکې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نه کی دا یو قصیده ده و عاقل غوګول سمات مرګل نه پری دي سړی خپل رضا تا چې علاج مې د مرض کولای نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا نن سبا پت خالی منګول درومو تکبیر تاج او تخت او خط نبوت دا د سوق تر څنګه ناشتي نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړي دا غدرويش هغه فقیر د زمانه یو کور بناستو کور نه ببار نتلو پر دا پوښ چې زما د خزې سره د تعلقات دي جوړ خزې ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا تر مرګه پورې بیا کور ته رانه غی عجیبه درته وایم ویلې مې نه دي د د قبر جوړېده د د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندي د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله ګلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر لاندې نه ورته په خولو هغه ګلکار تماوی چې له حد تور سین ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا سے چکر رہا اس کی دے خبر ادا شریعت کے خوخ کار دے ہوئے عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کرے او دا دا استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دید پارا تحکول وی عزیزانو سړی په مونږ ولار دی مجنون مخ کې تیر شو روم دی زموس کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیونه ما ماتلی دلې نه خدای دې په دواړو سترګوړن کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم که د ځمکې په سر خلق په ما آفرین وای والله که مې په څه پروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماته پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من کل المعاصی عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردی وکا چې ځان دی ورید شي د شمه دیخ کې وګوره سونه پتنګان مړ پراتی आवाज چانی اوي او ان دوزخ کا ډر ہے هلک هغه رهبار نه تپوس وکړ چې یار به دې نن څنګه حال کې و هغه ورته وایي د هیبت یې رهبار پوښتلی نه شم ورسره ناستم ورته کته نشم چې کیسه ته وي زړه بل ورکول او په خپل بے زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑ نه ستا واجبہ د بل چا پلاس کې اوس پښتو کې راشي رحمان بابا چا پروتو سرتور سره دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رست کوم دا سم معمولی سره نه دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن نه 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم اتیش کال مخکې د قبر جوړېدو چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره دومره زلفی دي دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه اوستي چې یې لکه اوستي چې یو پنځه منټه مې په لاس والو ملکې دې شي چې ځان چي پنځه منټه چې خا تسلیم وشوه هغه د سر لارې چې په وختو کې وتی و قسم په خدای چې هم صفاق کاری ده دا د سترګو باڼې نړای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای لکه جلاس مې ځل نه مې ستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غسوره بند همرا خلق زیارت کا پس لمرګا مې باید چې کله هغه کله دا کړې ما ستا خوې دې وهر چا وتستایلې اسه نه چې مې پدرس جهان رسوا کړې رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہ وی چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار تراتل او اشعار ویل زکه اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب د تا خپل غلام غنما زکه چې د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام په لاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہ ز خپل غلامان غنم دا ورته وی واورا اورنګزیب کارایش د تخت و تاج کا دا نصیحتونه چې کوي دا اوسګار دي او رحمان بابا د عشق د کار نه اوسګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی ها کم خلک چې کول غواړي او ځان اوسګاری دی شي ارڅ کی جن سے اڑتی نہیں اپنی نا کی مکی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نقطہ چینوں میں یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای دا شاري بل دا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د سخی حالو په دنیا کې نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوب وي چې هاذا محمد رسول الله ٹھیک شو نو ما ته وی چې تبه ورته سوي نو ملزبه ورته ما رحمان بابا ته چاوي چې ته دې خلق ته زیر ازینا هغه ورته ویل خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کې هاي وای کراس کیا پر کېفتی هوم سیکرټری را ته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زه زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي مال راوی لګا چې رحمان بابا نوم مې وره ته بیا مال راوی لګا خو ترجمان ور سره راولې کې دا انګریزي نه پوهیږم نو ما ته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بت راوی لګا لس بجې د ورځې راولې کې دا زما عمر ګری سپینه ټوپه په سر وي دا زما غوندې جامع اغوستي وي کیناست مالدا ولی تاسو امریکن یې ولاو جی مالدا ګیری دا ټوپه دا سپینه جامع د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ درې کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګیره سړی پریدینه نو د یاریم دا ګیر ال تپریخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې درې کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پریخه سری سرچ کوي ولتا ګورو چې دا دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی موږ په امریکا کې اوریدلی وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډیر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لکوای او ستا ستوه مال سب سم اوریدلی وای موږ دا ورېدلې دي چې دلی دلې دلی دلې نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه وای شکلم د مسلمان نه دی جوړ کړي مولانا ته وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل ول والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم ورځ پټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس ما یو لس بجې په سیکل زو ما یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو عادتم اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبر او کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کند کنستی وا د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم چې هغه را ټوپ کو سورې هم دومره کولاو او طالب ما سره تل او سید نامه او خدای دې وبخي هغه را ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچه په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکړ ته مې اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکړې ته تو منو چکلې مې زلا سره نه باسم کده دې مړی ونی ومن رامه کاګه یاره دمو داغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نه شو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خانتا کفانه دي دا چې پروت دی لکه اوس دی نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړی دی یو دوه قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازۍ کې مونږ دا اورېدلي دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر ښایسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وایه ما ونیسه چې لاړ دوه نیمې ګنټې ناست میاش پسې د امریکې نه بیا هم سټي ته ټلیفون وای چې د داغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم واورولو او هغه ویلي چې کله امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولې ګو ما هم سیفټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي ته اوس چې د ما امریکای ته لګي ورته چې هغه نه جوړه دي طبيعت ټیک نه خدای ته وګوره چې اخلاص نه ول بیا په ټلیفون کې ما اخلاص نه کته زنه زم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکای کې 12 کال ریسرچ کړی دی نن تاسو شنغریان وی مینګه پښتانه مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا دمانو له میراث کې ورکړی بیا و درد دا سے پیدا کړه کې چې کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کا په بل چا دا روان ده بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري آینه نا صفا د صفا نه ده که تسلزله زمان ساره جفا کړي عقوبت به دې یو خنډ د سینې وځي په دې ټکي پوه شوي ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړې تنالت دی هم پداسی منصف اشار چه دا حق تا باطل ورطا گزر کلی بدخواهاو تا سوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړي که په قدر په قیمت بر له اسمانه د غیر چارو نه په ژوند نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوند نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پند نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشي سونه صحا غوندې توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کومدام لکه د اوخ په شان په دواړو جام نش خوندو نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نو غزنوی میں مزارها نو ما ورته وی چې دا شکانو ویني فضل ولی تو یې نو ما شکیرا ته وی چې شیخ سادی لری شاه زمونږ د دې ملک دا دستور دی چې ما شکی دا شکانو ویني